د تدبیر د مملکت نه بادشاہ خو الله دې ارسه دا غلاس کړي نبوت الله ور کوي فیزن کچروی د دوی د بارانو په دغه وخت کې لا یؤتون الله سادی بنور کړي خلق تا نقیرا زره برابر او نکیر تاسو ته مې نکرت النوات هغه داډو کې په شا باندې یو نقطه غونډي ټکه غونډه داډو کې کجوره جوخه داګه په شا وګور داسې نقطه غونډي نو دوم رهو دا لکتاب دا کافران دا دوم رشمان دي ام يحسدون الناس بل يحسدون الناس او یا ام یحسدون الناس بلکې دی حسد کوي یا آیا دی حسد کوي الناس د دې صحابه سره د نبی علی السلام سره علامه باغ سباندې آتاهم الله چې ورکړه دی الله تعالی دوی ته من فضله د فضل خپلنا نو دې د الله د پر شریک د دی وجه نه جوړي چې صحابه سره حسد کوي شرک د دې وجه نه کوي دین اسلام د دې وجه نه قبلې چې دا الله مسلمانانو ته ورکړي دا خو ناشنا خبره نه ده فقد اتینا تحقیق سره الله یې مونږ ورکړو آل ابراهیم آل د ابراهیم علی السلام تعال کتابا کتابنا والحکمت او حکمت پوهه د شریعت واتیناهم من ورکړې وغی دا ملکن عظیما بادشاہ لوی نو آل ابراهيم عليه السلام داوود عليه السلام سليمان عليه السلام دغه آل شو دا سناشنا خبره خونه دا خدای الله انعامات دی الله ورکي نور پیغمبران ته ورکړن دې کې د حسد سدي چې دې ستان نبوت نه قبلې حسد کوي فمنهم بعض د دوی نه منا سوک دي امنا چې ایمان راوړل دي به په محمد عليه السلام باندې نو سعادت دنیوي او اخروی حاصل ک پیدا او شو کامیابی ته ورسېدل ومنهم او بعض د دوینا مناسوب دی صد عنه چې صد چې من کېږي عنه د ایمان نه په نبی علیہ السلام باندې نو خپل نقصان یو د بوز او د حسد د وجنا او د خپل دنیوي پیسو ټکو د وجنه هغه خپل دنیا او آخرت خراب وکفا بجهنم او کافی د جهنم صغیره په اعتبار د لمبو د بلید په اعتبار د بلیدو جهنم اور په دی بلول شي ان الذين كفروا بآياتنا يقين زجر تخفيف اخروي تخفيف اخروي ان الذين كفروا يقيننا كسان چې کفر کړي بیا آیاتنا پایاتونو زمونږ باندې سوف نسلیهم الله وی زرد چې موږ به داخل کو دی لرا لیذوق العذاب د پاره دي چې اوسه کې عذاب لره کامل عذاب اوسه چې یو ځل سوزي ختم بشي دا سنا چې یو ځل چمړه سوزي نور چمړه په هجو ان الله یقینا الله تعالی کان عزیزا د غالب حکیمه حکمت والا والذین بشرت والذین کسان امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او کړي دي نیک نیک عمل پیغمبر کړي څومره مقدار کې کړي په کوم وخت کې کړي په کومه طریقې کړي هغه ته نیک عمل وي او د دې نه علاوه چې دي بدعات دي او د ګنده صفاتونه نو دلته کې د نکونو ګندګي دا یو ګندګي دا بل ګندګي دا زنانو ته معلومي خپل الته کې یو نشته دلته کې اخلاقی زبان درازي بد اخلاقی الته کې بد اخلاقی وغیرہ نشته یا سوري خور کړې شوی دا ان الله یقینا الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تعد الامانات ادا چې ورکه امانتونه لا اله اهلها خوندانو د امانتونو ته امانات ورکه خواندان نو نه باغی کې کمې کې نه به کې ټال مټول کې او امانات عام دي امانات الولایات بادشاہ دی هغه سره وفاداری کوله دا امانت دی امانات الاموال تم شامل دي چا د سره مال کې خودو ناغه تخپل مال واپس ورکا کمې زیاتې مکه امانات الاسرار تم شامل دي چا د سره راز ام کې خودو پټه خبره راز والا امانات المجالس تم شامل دي چا مجلس کې څه خبرو کوي چا تا کوي منو بیا به تنور په غاړه نه کې او د الله احکامات د الله کتاب موږ سره امانت دی نو دا د دې حفاظت د امانت بیا حفاظت پکار دی نو څومره امانتونه چې دا کې به حفاظت کې کا امانت د کلام نه کا امانت د مال نه بل څه شي نو هر څه کې چې فیصله ده فیصله به انصاف سره کوي وان تحکمو دا چې تاسو فیصله وکړئ بالعدل په انصاف سره ان الله یقینا الله تعالی نعمه نعم شی او څه بهترین شی دی یعظکم به چې نصیحت کوي تاسو ته به پاغه سره ان الله کان یقینا د الله تعالی سمیع اوریدن کې بصیر الیدن کې دارشه ورپسې بل حکم یا ایو الذین آمنو ایا کسانو چې ایمان وروړ دي اطیع الله تابعداری د الله تعالی او کې واطیع الرسول او تابعداری د پیغمبر او کې و اول الامر منکم او د خاوندانو د معاملې منکم د استاسنا دا الله دا اطاعت کتاب کې ذکر دی او د پیغمبر اطاعت په سنت د رسول الله کې ذکر دی او اول الامر کده مدرسې مشر دی کده قاضي قضاوت د محکمې مشر دی کده حکومت مشر دی کده عدالت مشر دی کم ځای کې چې کم مشر دی هغه اول الامر دی خاوندان د معاملې دي داغه تابعداري کول دا د الله حکم دی چې کوم بتاونه مشر دی او که جهاد کې د مجاهدینو مشر دی هر ځای کې چې اول الامر د خاوند د معاملې دی معامله هغه دا والا ده یا کور کې د کور مشر دی نو داغه اطاعت کول تابعداري کول بیا اختلاف راتلی شي اول الامر سره اکثر اختلاف راتلی شي یا لاندې خپلو کې اختلاف راتلی شي نو په سلام په کې په الله سره اند الله په کتاب سره او پر رسول سره په ژوند هغه کې او په سنت دا غ سره دا غ نه رسول فإن تنازعتم کجر تاسو اختلاف کو فی شین په یو مسله کې فردون واپس کې دی لرا ال الله الله تعالی تا نو ال الله ال کتاب الله دې زمانه کې کتاب الله شو او هغه زمانه کې بل وحی ال وحی الله وحی سره په فیصله او دې زمانه کې کتاب الله الى کتاب الله فردوه واپس کړه دې لرا ال الله الله تعالی تا یعنی کتاب د الله تعالی دا ور رسول او سنت الرسول او سنت د نبی اسلام پجوان ور رسول فی حیاته و الى سنته بعد وفاته والرسول او پیغمبر ته فی حیاته والسنت او سنت داغه ته بعد وفاته رست د وفات او الله اطاعت کول د رسول اطاعت کول اول الامر اطاعت کول اختلافي مسلو کې الله او کتاب سنت او کتاب باندې مسله حل کول نو الله فرمایي دا د ایمان تقاضي دي چې چا کې ایمان نه چې چا کې ایمان نه نه بیا دې ته نه ګوري ان کنتم کچریا تاسو نه دکې د پر تحریز دي ان الله دا د ایمان تقاضا د ستا ایمان د ایمان د وجه دا کارونه کوي او په سنت باندې خیرون ډیر بهتر دا واسنو ډیر خسته دا تعویل په اعتبار د انجام دنیا او آخرت کې انجام خده چې فیصله په کتاب الله او په سنت رسول الله وکي کوم مومن حقیقتا نه دې ترجو او مومن دې ترجو کوي او منافق چې د دې ترجمه کې ورپسې تذکرہ او حالت بیان د منافقانو دی الم ترایت نګوري ال الذین کسانو تا یزعمون چې دوی ګمان کوي انهم چې کینن دوی امنو ایمان راوړل دي بما فا قران باندې انزل الیک چې نازل کې شوی دی تا تا وما فا کتاب باندې انزل من قبلک چې وړاندې نازل چې نازل کړی شوی دی وړاندې ستانه وما انزل من بعد کونه د کاجانا نورد دی کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرسته پیغمبر ویل کله غلام محمد کاجانی وی ما ته وی راړي پرشته او ټی چی ټی چی مې دی نظر ته ذکر وا وما انزل من بعد دلته نشته الله وی ګمان ادا دی چې موږ ایمان راوړل دي حالانکه فیصله بچا کوي یریدون ادی را دلری ایت حاکم ال طاغوت دا چې فیصله وړي طاغوت ته شیطان ته او دې دولی کې کعب ابن اشرف منافقانو په فیصله چې کم د جبه مسلمانانو چې نبی اسلام ته فیصله راتله دی به نه حالانکه ځان ته به مسلمان به به کعب ابن اشرف لپاره فیصله وړو او اغلب ځکه وړه چې هغه پر رشوت اغستو نبی اسلام بنا غست نه الله ځان ته مؤمنان وای او فیصله طاغوت له شیطان لوړي کعب ابن اشرف لا يهودي لا یریدون دی را دلری ایتحاکمو الی الطاغوت دا چې دی محاکمه وړي فیصله وړي الی الطاغوت شیطان طرف ته وقد امرو حالانکه دی ته حکم کړی شوی دی ان یکفرو به دا چې انکارو کې دا غنا کفر کې هغه باندې ويريد الشیطان اراده لري شیطان ان یضلهم دا چې خطا کې دی لره دا چې گمراه کې دي لرا ضلالا بعيدا عن الحق با گمراه لري سره د حق نه د حق نه ډېر لري لاړ شي الله رسول پری دي الته په شیطان او په شیطانی سردار باندې فیصله وکړي و اذا قيل لهم او با وخت چې ویل شي دوی ته تعالی او تاسو راشه الا ما قران ته انزل الله چې الله نازل کړي قيل لهم لهم ذمير لاندې لګي منافقين فاغ وخت کې چې ویل شي د منافقانو ته تعال او راشه اله ما کتاب ته انزل الله چې الله نازل کړی دی ویل الرسول او پیغمبر ته رایت المنافقین تبوین منافقان یسدون عنک چې دی به تا نه من کېږي سدودا په من کېدو سره نو دی دا څنګه دی یو يهودي او دا مسلمان یعنی د جبه مسلمان منافق داغه جګړه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته يهودي راخ کا فیصله به وکړه چې نبی علیہ السلام فیصله وکړه نو فیصله د مسلمان لپاره ونکړه چې جبه د مسلمان یعنی منافق لپاره ونکړه نو بیا د مسلمان وینا دی يهودي ته ویل کعب ابن اشرف لدا فیصله صحیح نه ده حضرت عمر صاحب لزو اوس پیغمبر فیصله وکړه چې لوی عدالت فیصله وکړي نو بیا لاندې ته راتلو ضرورت دی دا خو لوی عدالت خو ټول لوی عدالت دی هغه نه حضرت عمر صاحب لزو حضرت عمر صاحب چراغ بس هغه منا هغه بل يهودي وته وي استاد د مسلمان لستاسو پیغمبر فیصله وکړه دی نه مني هغه نه مني پتا فیصله کوي هغه ورګه زوله فیصله کوم کور نه تور راړه غل وتا ادا سره دی وو دا زما فیصله سو چې پیغمبر فیصله نه مني په ما کوي نو دا زما فیصله ده دوی ته چې مصیبت ورسېده بیا یې راله بیا یې عذرونه کول چې یاره دا خو بس مونږ هغه له ځکه لړو دا دي او هغه دي مونږ خو چې زه بس دا دې دواړو سره احسان دی د دواړو په منځ کې به روغ وشي نو الله فرمایي فکه با پس حالتو اذا پا اذا پا هغه وخت کې اصابتهم مصیبت چې ورسېده دوی ته مصیبت په مرګ د منافق سره مګر د احسان په مابین د خصم بین الخصمین په مابین د دوو جګړه کوونکو کې وتوفیق وتطبیق بینهم بینهما او د توفیق او د تطبیق د صلح په مز د دې دواړو موږ خو چې غل زکه د موږ چې دواړو سره احسان دی او د دواړو مس کې توفیق صلح او شي ثم جاءوك بیا دی رال ترازی تا تا یحلفون بالله قسم نخری الله تعالی باندې ان اردنا چې مونږ اراده نه کړې الا احسان مگر د احسان بین الخصمین په مز د دوو جګړه کوونکو کې وتوفیقا وتطبیقا بین الحسمین او د تطبیق او د صلح په مابین د دې دواړو کې الله فرمای حقیقت ما ته معلوم دی اولائک الذین دا منافقان کسان دی اولائک ته منافقان لګه یعلم الله چې معلوم دی الله تعالی ته ما هغه نفاق ما لندې لګه نفاق منافقت ما هغه نفاق فی قلوبهم چې پسړونو د دې کې دی وما ارسلنا الله موږ نه دی لېږلی یو من رسول نسل او پیغمبر الا لیطاع باذن الله الا لیطاع مگر دا چې دا غي ته ټکړ شي هغه شته تاسو بل نه فیصله وړای باذن الله په قضا د الله سره په اجازه د الله سره او الله وی کدی بیا هم بخنه وخته وی د الله نه پیغمبر ولا وخته الله به معاف کړي خدا ظالمان داسې نه کوي ولو انهم کجر دوی اذ با وکي ظلمو وان فزاهم چې ظلم یو کزانونو باندې جاءو کا راغله وتا تا فاستغفر الله بخنه وخته وی الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول بخنه وخته وی دوی د پاره پیغمبر لوجد الله نو خامخا دی به مونته والله لرا تواب الرحیم توابا توبه قبل انکه رحیم ډیر مهربان فلا وربک فلا پس داسې نشکې دی الله وربک پرم ستا مې د قسمی لا یؤمنون دی ایمان نه نه دراوړي دی مؤمنان نه دي چې فیصله دی وړي او په جبه لا اله الا الله وي دا مؤمنان نه دي فلا فزدا سن شکر و ربک قسم دی پرفستا باندې لا یؤمنون لا یؤمنون دی ایمان نه دراوړي حتا تر دې پورې یو حکم او کا چې دی حکم جوړ کی تعالی رب فیصل جوړ کی تعالی رب فیصلو کتاب باندې نو یو فیصله د الله او د الله د رسول په قانون باندې بیا پاګې باندې خوشحالي بعضې که زکات ورکړي او بس د زړه نه چوي چې دا مال نور الله سزي خبر ده د الله حکم دی خوشاله سره رضا سره پوره کول وکړ بل حکم دی بل حکم دی دا ساری یو حکم د زړه ناراضي کېدل چې په دې کې زماده پر خیر دی دا زماده رب حکم دی او دا به پوره کوم دې منافقانو په پوره کول یو ایمان نو یو په هغه باندې چودل په پیغمبر بلاول فیصله ونه کړه کو به کړه به بل چا نه لاله وداس نشي چې مؤمن ایمانی نو په پتا فیصله کې او تا باندې صرف فیصله نه هغه فیصله په ځړه راضي کیږي چې د خدای حکم دی که فیصله کوي او د خدای حکم نه مني د ځړه نه پر راضي نه دی د الله فیصله وته نه وي نو بیا هم کافر دی الله وی لا یؤمنون دا ایمان نشي کېدی مما دا فیصله نه قضیتا چې تا فیصله کړی دا و یسلم او دی غاړه کې دی فیصله تا تسلیما په غاړو کې خودو سره بس دغه پورې ډیر دی